مؤمنانو ته ادب ذکر کوي فبارد عظمت شهداو کی د حق په لار کې چې څوک شهید شي نو سپکې کلمې مو وایي خازن وی بدر کی څوارلس صحابه شهیدان شو نو خلق وی چې فلانه مړ شو او د دنیا د مزو څخوان دیوانه غس استعینو باندی دیا ایوه الذین آمنو دلان دی شو آل عمران کی ایک سو انہتر ال عمران او د بقره دلته وی لا تقولو اخ توی لا تحسبن دلته مقصود بیان د ادب دی آل عمران کی رد په منافقانو دا غوی په زړونو کې د شهدا او په بار کې غلط ګمان نو هغه الله پاک رد په منافقانو کوي اتو وجو سره الله پاک زیری ورکي يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين رد منافقان دي لمن يقتل في سبيل الله ده إعلان كلمة الله دفارة ميدان جهاد مرابط في سبيل الله حق دعوت ورکي او شهید شي امواتن اشکال دا راځي چې دلته وایي مړه ورته مه وایي نورو آیاتونو کې اطلاق د مړه پې راغلی دی سورة نحل يوشتم اموات غير احياء مړدي د دنیا ژوند نشته میتون سورہ مومنون درشتم حکم عام دی انبیاء او اولیاء ته شامل دی ورپسې ثم انکم یوم القیامت تبعثون زین زن د آخرت جواب دلته نفي د مرګ چې شوي ده دا ځان لا قسم دی کوم آیاتونو کې چې اثبات شو نو موت حقيقي سوال جواب کړی دی داسې نو فی سبیل الله اموات داسې مړی ندی چې ارواح جنتونو ته نه رسی څلورم شاه عبدالعزیز رحمه الله وی چې ارواح او د روح مرګ دا دی چې د بدن په ذریعه هغه لذتونه حاصلې چې د بدن نه جدا شي د لذتونو نه محروم شي نو داسې روح ته مړ ویل شي حاصل دا دی چې دیزه کې منع د نه ده لفظ د نکری هم په دې باندې دلالت کوي موت معنی مخکې موږ ذکر کړی دی چې د دوی یولس اطلاقات دي اول څلور پکې ته مشهور دي څلور معانی دې صورت کې کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ټول حواس ختم شي ډیرو آیاتونو کې دا ذکر دی دویمه معنا مقابل جهل مرد سوره انعام یوصل دریش درم مقابل د قوت نباتی زمکړه دا وچه ده سوکړه ده پی سوره عراف او غاری ستاون حزن غم چې په هغه سره د انسان ژوند خراب شي سوره ابراهيم او داغي ولسم آیات مفردات ته امام راغب دا معنا کوي ورپسې بل احیا نکره دلیل دی پدی چی یو قسم حیات دی هر قسم جون نه دی او داسی حیات دی نه دی اخروی حیات نه دی بقره کی تفصیل تیر شوی او هغه پته ولګی دا چې نه د اخرت ته یا نه دی نه د دنیا دی ځکه روح د بدن نه جدا شوی دی نو حیات برزخی معتزله هغه خصوصیت نشته منګوایو داغي شان دی کافر ځان نه دی د انبیاو ځان نه دی د شهداو ځان نه دی مفسرینو تسریع وکړه چې په شان د عام عمرو نه دي بلکې ژوندۍ دي حیات برزخی دي ابن کثیر وای چې فی برزخهم او قروی نشو لکه معتزله دنیوی نشو لکه بدعتیان حیات معنی مون ذکر کړی وی حیات برزخی د اهل الجماعت دو قول دی اول قول دا حیات په جسد او روح دواړو سره دی روح او جسه کې نشته دلی سوره زمر دو سلیختم آیا تمسك التي قضى عليها الموت په جوسه کې په خپل قدرت سره الله پاک یو نوع د حیات پیدا کی یتنعمو احساس د نعمتونو یتعلمو د عذابونو احادیثو کې راځي مړې قبر کې کې خو دې څوک په برزونو وهلې کېږي ما توړونو او دا صفات د بدن دي حدیث موږ ذکر کړو چې انهما لا يعذبان في قبورهم مقصد دا چی د بدن د پاره تنعیم او تعذیب شته د روح د پاره شته دویم قول حیات برزخی صرف روح لره دی جسد مثالی روح المانی شاه ولی الله په تفهیمات مولانا اشرف علی تانوی په اشرف الجواب مجددی الفسانی په مکتوبات او دلیل پرون درس کې ما ذکر کړو چې د اروا او ججورو د شنو مرغانو کې دي په جنت کې سیل کوي مستقری د عرش تلاندې دي في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى واپس نشي راتلی غوره قول رنبانه دی چې د دې روح د بدن سره مناسبت شته ارواح خل الله پاک اجساد مثالیه و چې په ټول احادیث باندې عمل راشي شرح العقیدة الطحاویہ صفحه 451 کې چې عذاب قبر د نفس او د بدن دواړو سره تعلق ساتي او په دې اتفاق د اهل سنت والجماعت دی نو مقصد دا شو چې حیات ته شهداو په جسد او په روح دواړو کې نو تاسو نه پوهیږي دې مقام کې یو مسله چې حیات برزخی واپس کېدل د روح جسد اصلي یا مثالی ته زمر کې به ان شاء الله مون په دې باندې څه کلام وکړو مختصره خبره دا ده چې په آیات عمل شي مقتول دی بے فیده مړ نه دی ژوندې دې حیاتي برزخي خو ما او تا پې نه پوهېږو بل احیاء ولکن لا تشعرون ځان لا به معنا نه کوي حیات حیات برزخی دی دا خیرت لا راغلی نه دی آیات ته متشابهات نشو او تفصیلی حدیث ته مسروق کو پرونی رس کی ما ذکر کړو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه اخروی نه معتزله د دنیا نه اهل بدع د دنیا حیات زائل شوه دی اموات غیر احیا سورہ نحل وی سوال چې قران کې وي مړو کمو او په حدیثو کې ورته اموات ویلي دي نو ما معنا وکړه چې غمجن نه دي د عام مړو په شان نه دي سلور معنی ما وکړي بل احیاء متلذذون مزی کون کی دی فتو العزیز وی احیاء روحون دوی جنت کی یو خبره ذهن کې دا اخودل غواړي که څوک د دین تعبیر په حیات د دنیا سره کوي نو نه کافر کیږي او که یو سړی دا وای چې زه حیات برزخی نه منم بلکې دا ژوند زمونږ د ژوند په شان دی نو انکار د حیات برزخی نه کفر دی نور ابتلاعات ذکر کی قرآن قیده دا چې په مومن مصائب راشي تعبیر کی په ابتلا سره کوي په کافر تعبیر په عذاب سره زیره د خوشحالي واورا دې ته کلمه د استرجاع ویل کیږي هر مصیبت کې ویل کیږي مړی پوری تخصیص حدیث کی رازی دیو مړه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم استرجاع وی دویمه 133 یعقوب علیہ السلام وصیت بل یهودیت کړو درو وای اخو وصیت په توحید کړو ام کنتم شهدا 133 دریم پلار نیکه زمون غټ خلک تیر شوی دی پروا نشته که موږ څه کمې بې شی کوو تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم مړو خور دعا ده شریعت تابع دی سو کدا عادت درم اهل کتاب پیجنی سلورم یوصل پنزوستم کی لئلا یکون للناس علیکم حجه دلیل بانا پاتی نشی دا شپږم اخیری اعتراض دی وخت در سره او ټول راجم کا شیخ ته پنځیر رحمه الله اصطلاح ما ذکر کړی و چې ټول اعتراضات نه شهوري شبهي چې په مسله د رسالت راتلې قل من كان عدو لجبريل نه نو دا شپږم اعتراض په صفه مروه بوتان دي غریبی دی ولی ورکی ان الصفا والمروه من شعائر الله یقینا صفا او مروه دنو خود دین الله ندی چا چې حج د بیت الله کوي عمره کولا نشته ګنا پدو چې طواف کوي د دې دوړو ومن تطوع خيرا او چا چې په خوشحالي سره وکړني کی یقینا الله قدردان او پوها شیخ د پنجپیر رحمه الله به فرمائی چه دا نهمه شبهه ددی ځای اصطلاح چه تا باندی څه اشتباه رانشی شپږمه که نن مو یې مړه په درگاهونو چه خلافونه پراته دی بیزه کی اعتراض صفا مروه بنی بوتانو پیغمبر علی السلام د دې د سعی ترغیب ولي ورکړي جواب دا د زین نقصان نه دی ستا نقصان دی غیلاق شو چپس شو دا خو پتا تپلی دي دویم عروه د عائشې صدیقې رضی الله عنها خورې زهري روایت کوي خپل د ماسینه تپوس کوي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها د اسلام نمخ کی انصارو به د منات عبادت کو په مشلل مقام کې اسلام راوړ صفا مروه عبادت کړه نبی علیہ السلام نے تپوسو کو چې دا خو مونږ په زمانه د جاهلیت کې بد غنو حکم راغې ان الصفا والمروه من شعائر الله ابا بکر ابن عبد الرحمن وی چې ان هاذا العلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من اهل العلم يذكرون ان الناس بخاري صفحه 222 جلد اول من شعائر الله نفی د دین د الله اری صفحه 222 کې چې اصاف په صفا پروتو او نائله په مروه پرتاوه وی زینای کړي وا زنانه وی په کعبه کې نو مسخ شوی اجماری وشو عبرتن خلق په صفا او مروه باندې ودرول اصاف په صفا او نائله په مروه شیطان مشهور جرنیل دی د انسان او د مسلمان د گمراه کولو لپاره عبادت شروع کو بوسوسه الشیطان مکه والا وبکاو او مدینی والا وبدا بد غنه جناح عليه أن يطوف بهما سعي عمره لغتان زيارت رمضان عمره به ډیرو خلکو کوله سکاله د عارض د لا سبن احرام اصطلاحا تباه شو صحیح سر خریل یا لندول سعی امام حنیفه رحمه الله دی ته واجب پرې دې خودا پاتې شوه نو دم به ورکوي امام شافعی امام مالک رحمهما دیتا فرض وی ان الله كتب عليكم السعي حنابله دې ته مستحب وي او دلیل فلا جناح علیه د اصول مسله اوریدل پکار دي چې کوم نص چې قطعی الثبوت او قطعی الدلالتی لکه عام او خاص د کتاب الله چې په عام کې تخصیص نه راغلی نو په دې سره فرضیت ثابتېږي قطعی الدلالت قطعی الثبوت نه لکه عام مخصوص البعضی مفید د وجوب چې نه قطعی الدلالت نه قطعی الثبوت لکه خبر واحده مفید د ځوان نو قران رد دو د رسم کو چې فلا جناح عليه ان يطوف بهما او جو په بل نصر راغی لفظ د فلا جناح عليه دا مفهوم کلی دی فرض لهم ورزي واجب لهم ورزي مستحب لهم ورزي خبر واحد نه قطعی ثبوت ته او نه قطعی دلالت ته زجر دی اهل کتابو ته چې کتمان د حق کوي مناسبت دا دی اعتراضونه دوی ځکه کوي چې حق پټ شي بیان د لاعینون دی یقینا هغه کسان چې کفر کړي دي او مړ شو او دو کافر دا کسان په دوی لعنت الله او د ملائکو د خلقو ټولو همیشه وی پای کې ستپ بنکړي شي د عذاب ولا هم ينظرون او نبدوی له مهلت ورکړي شي الذين يكتبون ما انزلنا رټنه او زورنه دما انزلنا څوک پټي من البینات څوک پټي حدیث ابن مسعود رضی روایت ته ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعض فتنه یو مسله عوام په نشي په کولی په زید خیر مصیبت با الټي شربت پیدا شي یو ته وعید راغی بلکې د بعضو د کتمان اجازه آیات او حدیث په بار د اعتقادیاتو د ضروری مسایلو کې کما مساله ضروری ابن مسعود رضی الله عنه اغوی إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا دا د مولا توبه ده درې شرطونه دي تابو د بدعت په ځای واصلحو وبینو کتاب کړه دی د بدعت مسله یې پکې کړی ده تردید به کوي لوډ باندې کړی د بیانو ز غلط شوه د اونی توبه هغه دو شرط دی او هغه ویډیا ده آل عمران 88 ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار بيان د لعينون دي او تخويف اخروي دي كاتمين د حق لره ستر الحق عنادا مخکې حالت د دنیا او اوس حالت د آخرت ول ذکر کړي خپل مریدان به په ملعنت وي اخرت کې اعراف 38 اته دیرشم چې دیارلس آیاتونو کې تتیمه دریش پیتا عمر د نبی علیہ السلام دا رسالتو او دې ته تنویر ویل کیږي خبره مون پورا کړه اوس په روشنايي چو او دا د پاره د نفي د شرک فعلی چې اعاده د مسلې د توحید په مسله د رسالت د پاره د نفي د شرک فعلی اصول کې موږ ویلو چې اثبات د رسالت ځکه کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبین بیانون کې د توحید دی په دې صورت کې انفاق للجهاد جهاد پیغمبر ویل دي مسله د رسالت او هغه رسول دا مسله کوي چې یا ایه الناس عبدوا ربکم روح د صورت توحید او سنت باللسان والسنان په مسئله د توحید کی مسئله د رسالت الله پاک ذکر کوي رسول را لګلې شوی د دې مسئلې د پاره دی زمون شیخ په فرمایي چې زمين نوې نوې فارغ شوم عام خاصی مهربانی والا دی مې پنځه بشارات کی پدې کې یو الله استاسو الہکم ډیر شی کله کله نه الرحیم مارتون بابا جی ډیر زیات خوشاله شو اسماء بنت یزید رضی الله عنها وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نمی اوریدلی دي اورات سړی کوي آیات ته توحید راجم کی ځان لا زمون د شیخ رحمه الله والد هغه شیخ وی اولی کوله ما ولا اولی کل داغه اوزی الله لا اله الا هو الحي القيوم ترمذی روایت ده شیخ قصه کوله چې د جمعې پر ورځ ما وی چې اسم الله الاعظم ما ته معلوم دی فراغت نورستو چې منځنه وزګار شو یو سړی راغی ډیر په منت سماجت وې ما ته به ونه خای مې ولی نه مې داري یو خو د ملنګانو پیسې دي وی سړی اسم الله العظم معلومو نو د ولی په غاړه کیناس یو یو آیات لیکي یې ویولي کو په کور روان شو دونی لار کې یو اډو کې یو پاغي چوف کو هغه د دیو خو یک نشد دو شد إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل درين دليل عقلي مې ادله ډیرول کمول دلیل یو کا اجزای ډیر کا یقینا او پیدایشت آسمانونو دزمکی اضافت تا مصدر مفعول تا وطلورات لو روزی اضافت تا مصدر فاعل تا کل شپغتا کل روز والفلکی نتی عطف پا خلق کشتیغا چوڑی پا دریاب کی بما ينفع الناس هغه چې فایده رسوي خلکو ته بما بعد تعدیت لپاره والسحاب المسخر او وریت چې ژوند ده بین السماء والارض پمن د اسمان او د ځمکه کې لآیات خامخا ډیر دلیلونه نفي د قدرت د هغه قوم د پاره چې عقل لري لآیات لقوم یعقلون دا اسم مؤخر دا پارا دا ان دی ان حرف مشبه بالفعل اسم خبر غواړي في خلق السماوات خبر مقدم لا آيات لقوم يعقلون ناستی ځان له قبله راو او سوچ کوي په مخلوقاتو د باری تعالی کې اس غرونو ته ګوري ملګری راغلی و د وإلهكم إله واحد نږدې سره مناسبت د څه شي پټاو کومه مسله پټوله دوی توحید مسله پټوله ان الذين يكتمون هذا مما كتموا الها الها تفسیر منګه کړو په معنا د معبود درم من يتزرع الیه درم چا سره چې محبت کی دی شي سلورم داغه د تصور نه عقول حیران پنځم شاته چې حاجتونه پیش کیږي او د دې تفسیر قران کې خپل شته انعام 46 نحل شپیتم قصص 71 لا اله الا هو یرا واړه واړه بوي اله اعظم با الله وی اله واحد نن هیڅ اله نشتا نفی د جنس الوهیت تا یو شی چې موصوف په وصف د الوهیت سوا د الله نه غیروی صفتی الا هو الا په معنا د غیروی صفتی د الله په صفاتو کې رحمان رحیم ذکر کوي د پاره د رد د شرک فعلی حل حرمت تحلیل تحریم کار د الله او سورت تبو پیم زل مسله د توحید شماعت دلائل اول په عنوان د یا ایها الناس عبدو نو دیم د الہ نو بیا زجر للمشرکین باور کی ومن الناس نه تر 167 پوری عبارت د شرکو کی د دو دلیل مثال به پیش کی خاص خطاب به مومنانو تو کی یا ایها الذین آمنو څلور محرمات به ذکر کی انما حرم علیکم المیتتا او سخت تخویف چې یو سړی حق پټی له حصول الدنیا اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار ما ذکر وی چې شیخ رحمه الله د پنځپیر و فرمایل چې دا تتمه د مزامینو سابقه وو خبره من پورا کړه اوس پیروشنی چو ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا د دلیل نرستو زجر سره د وجود د دلایلونه مشرک ته الله سره شریک جوړي ځینې د خلکو نه هغه څوک دي چې ګڼي جوړي سوا د الله نه شریکان یحبونهم من قید دوی سره پشان د مینې نه الله والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان راوړل سخت او کلک مینه د الوهیت ور سره ساتي په تور د حجت روای اصول کې من نفي د شرک فی المحبت شرک فی المحبت من یو قسم ګرځولیو اصولیین تفریقه فی الصفات لیکي د مور مینه د خزي سره وکا طلاق شو زهر د الله مینه څنګه مخلوق سره کوي یحبونهم هغه پس روان دي که حب الله مؤمنان به هم د چا سره محبت کوي وی او والذین آمنوا اشد حبا لله د صيغه د اسم تفضیل نه دا معلومه شوه شاګرد سره مینا استاد سره مینا حقدار سره جایز حبن تمیز ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميع وأن الله شديد عذاب آیات کې مشکل دی د مشکلاتو نه سلور توجیحات په منګه د مرجان موافق کو منشد اشکال لگی تمنا یدی کشرتیه یرا فعل دی دا فعال قلوبنا مفعولین چرته دي اذ يرون العذاب ظرف متعلق په چا پورې دي عذاب نه مراد عذاب دنیوي دي او کو اخروی اول دو توجی د مشایخ خودی لوی شرطیه یرا په معنا د یعلمو مقصد نو ملګری چې جواهر ګوري جواهر القرآن د پندای شیخ نو تازه به پکې تاسو ته یادی ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب قوة لله جميعا او اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا دا بدل دی د ازیران او دا په باره د پیرایان موریدان چې کوم مشرکان باطل پرستی تقدیر عبارت ولو يرى الذين ظلموا حال أنفسهم إذ يرون العذاب عذاب أخروي أن القوة لله جميعا بأن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب نو جواب د شرط محذوف لما فعلوا الشركة آيات كريمة طول حال د أخيرت شو استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا مشرکان پیران او مریدان ترجمه کچری معلوم کړی ظالمانو په دنیا کې سي معلوم کړی وي حال د نفسونو خپلو دا حال کله دی کله چې ویني عذاب اخروی زکه چې طاقت خاص الله لره دی غون ټول او یقینا الله څخه عذاب والا دی نو شرک بینه کړي دنیا کې ظالمانو تدافت دا بدل دی د ازیرون نه کله چې جدا شي هغه کسان چې دا په تابعداري کړی شوی دا دا کسان نه چې تابعداري کړی و تبرعا الذين تبعوا پیران من الله بعود مریداننا او تقطعت بهم الاسباب کلاری په دوی باندې غوتی غوتی کړی شي یو توجیه لبی شرطیه شو عذاب اخروی شو والعذاب دا عذاب مراد عذاب دنيوي ان القوة لله جميعا مفعول به دا يراه تاش ارمان معلوم کړي ظالمانو کله چې ویني وی عذاب دنیوي سي معلوم کړي چې طاقت الله لره دې ټول او الله دې څخه عذاب والا مخالفینو په دنیا کې قسم عذابونه راځي لیکن دو بیا توحید نه معلومه چې ان القوه لله جميعا وان الله شدید العذاب دا عذاب نه مراد عذاب د دنیا نو په دې تقدیر استبرأ الذين تبعوا حال د آخرت به شروع شي مستقل کلام بشي کاش که معلوم کړی ظالمانو دا حال د دنیا ورپسې حال د اخرت درېمه توجیه لوی تمنا یکا الذين ظلموا فاعل د یراکا ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب کاش ارمان چې معلوم کړی ظالمانو یو خبره دنیا کې معلومه کړی او معلومه بکی کل چوینی عذاب اخروی قیامت کې به معلومه کې خو کاش ارمان چې دای په دنیا کې معلومه کړي وي هغه امران څه شي دي وهو ان القوه لله جميعا وندور معنا ده چې یقینا طاقت خاص الله لره ټول غون او یقینا الله څخه عذاب والا دی کاش دا خبره دو په دنیا کې معلومه کړي سلورم لبی شرطیه کا عذاب اخروی کا جزا محذوف لندمو اشد الندامه محشد بیزاری احسان دا معنا کوي کچری ویني ظالمان کله چې ویني دي عذاب یو خوروي چې طاقت الله لږه ټول او یقینا الله څخه عذاب والا دی معلوم کی په قیامت کې چیرمو خو اسی نو لندیمو اشد الندامه صح پیمانه بشي او ابو عبیده معنا کوي لو يرى الذين ظلموا في الدنيا عذاب الاخره کوئی ظالمان په دنیا کې عذاب د اخرت لعلمو حين يرونه چې ان القوه لله نوریت بصری شو دو مفعول ته ضرورت نشو حاصل عذاب د آخرت که ظالمان په دنیا کې ویني لعلمو حين يرونه چې طاقت خاص الله لره دی نو مخلوق پلاس کې څه نشته ظلمو دا فاعل کا جزا يتبين ضرر اتخاذهم الالهه تو ته په پته ولګي چیر دنیا کې موږ شرک کړو اخفش معنا کوي لو یرا یعلمو لو يعلمون حقيقة قوة الله عز وجل أن القوة صد مصد مفولينو الذين ظلموا فاعل اول توجی پیغمبر علی السلام ته الله خطاب کوي لو ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب او یو توجی زمون د مشایخ خاص دا دویمه توجی چې لوی تمنای دی کاش چې ظالمانو عقیده ساتلې عذاب چې دنیا کې ویني چې اختیار پنځ شو او پنځه دا شو درې قرطبي و املا امامن به الرحمن نه توجیهات شو لسمه کاش ولیدا منګه مرجان کې کړي و نو نه توجیهات إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا صرف پیو توجی دمخینا عذاب دنیوی مرادو نو دا تخویف اخروی او حال د اخرت وذکر با مقدر کی یاد کا کلی چی جدا شی پیران د موریدانو او اوینی دوی عذاب کټ کلیشی غوچی کلیشی پدی بنی لاری نو دا به براعت چې دی نو دا قرآن غنو مواضعو کی ذکر کړی دی لو ان لنا کرتن کاش چې مون لدن دنیا ته واپسی تلوي دوباره څلور قسمه شرکونه اصل کې دو دي تحریمات غیر الله دا حلال نیازات غیر الله اقبح الحرام دو درستی اتیان پی منظور تحریمات الله نیازات الله کې د شرک دا دو اقسام شو ماشاءالله ستا دی کتاب په نفی د شرک په تصرف کی یا ایها الناس اعبدوا ربکم نفی د شرک اعتقادی خطاب عام نو دلتم خطاب عام شو او انسانانو خوای دا غینا چې پزمکه کړي حلالا طیبا حلال مزدار اتا بیداری مکوی د قدمونو د شیطان یقینا دې ستاسو د پاره دشمن ښکارا انما یامرکم یقینا حکم کوي تاسو ته په کولو د بدای په وینا د بدو پردائی طيبا ندا حلالا طيبا عموم خصوص مطلق كلوا مما في الأرض حلالا طيبا كلوا لا تحرموه على أنفسكم دیمه معنا النظر بالمعاصی منخت دغنا قرطبی قدرين مما في الأرض ما عدا السنن والشرائع من البدع والمعاصي لفظ عام دی د سننو او د بدعون علاوه بدع معاصی ما لم يرد به الشرع فهو منصوب الى الشيطان کم شی چې شارع ته نه منصوب انما يامركم بالسوء والفحشاء دا عطف ته صفت ته په صفت باندې سو بد ځکه الله خفقي دویم چې کله سزا د لدر کولې کیږي تب خفای فحشا چې د حد نه ور اوړي او هر ګناه چې ده سوء حقوق الله فحشا حقوق العباد يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا حلالا طیبا ولی پزان حرامای قرآن دواړه ذکر کړو حل او طیب شرط حلال دی استعمال کی او حلال دی که حدیث کی راضی چې حبب الی من دنیاکم النساء محبوب ماتا د دنیا ستاسونه یو زنانه بیبی بی او شیخ سپنپیر رحمه الله و فرمایل عربو دو حقوق خذ حقوق بالکل ختم کړیو د کابل غوندې خرصولې حبب الی من دنیاکم النساء مہر میراث کې حصہ پښتانه بمړه کې جهنم ورته په سر او چشمو قبول دي او خورلنی چې کم حق دی غول نه ورکي سیوا د دینه چې کوڅګشته دې جوړ کړی د تعلیم په کوم تعلیم کلرک دا کلاس 4 دا کلندر دا طیب طیب مراد دی حرام نه حلالا طیبا ما وی دا صفت کاشفه شو حدیث کی راضی چکان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الحلوا والعسل معاشره کی د شراب او اثر کاروي پیغمبر علیه حد داغی کئی چه خوک شی په ما ښه لګی میوه عسل چې د خلکو تصرف پکې ته نه الحلوا ملایانو یې حلوا خوخی نوې خوک شي ملایان پالوا مېندي کلو سلمان رضی الله عنه او د ابو الدرداء په درمیان کې مواخات اسلامی بایچاره او دا ډیر زبردست شی دی نو سلمان رضی الله عنه ام دردا د ابو دردا خبر مبتزلتن خیرن خچنوا نو ده کې تپوس کړی دی چې یاره ستاسو د دنیا گزاره کمزوري ده چې ستا دا حال دی هغه په خان داس پو کړی دی چې ستا ضرور ابو دردا د دنیا سره څه تعلق نشته ځان چاته خسته کوم لاره ده ستر الله پاک مستقل فرضی حکم دی ښا وو آیاتونو کې په طریقې د عبارت النص د اویاو نه زیات احادیث په دې باره کې راغلي دي دې پوه شو ابو الدرداء راغې ډوړې کې خو سلمان توي رضی الله عنه چې خورا ویته وی زما روزه یې ما ته کا ماسخوتن شو ابو الدرداء په نفلو وسملا بیا وسملا تهجد وخت سار نږدې وي اوس پاس سحر دربار عالیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیش شو اسلام حقوق پالنے والا رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمای صدق سلمان سلمان رښتیا وی استاد نفس پتا حق د بی د گاونډي حق اسلام څو پرې خو دي نه دي حقوق الله حقوق العباد ها یو دې ترک روز جایز طالب العلم دې فوم دې ور سره پاری چې سملی سار پاسې دې نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صادر برغ شو نا وخت شو پی ودا سوجه ودا برغ کړي ودا سنگل کړي طالبا د کټنا کتا شا زمکی تشا په فوم مڅملا د جامو کې قسمه قسم راوتی دي دا فریدا ها البته ترک الحقوق دا ناجایز دی وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله شكوى رد د دوی په مسله وشو نو د دوی په دلایلو باندې رد کړي مائده وشتم زخرف دوشتم لقمان یوشتم سورت مائده نیزدی لقمان وګوره. او راغی ویشتم زی پزی التراز چکه صورت کی مسئلہ آغا دا واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إنما يتقبل الله من المتقين زخرف قرأ هغه حرام وګڼي حلال حلال وګڼي کله چې ویل شي دوی ته تابعداري وکړي دا غي روان شي پغي پسې چې را لګلې دی الله وی دوی بلکې تابعداري کوم ما داغي الفینا چې مندلې دي منګه پاغي باندې ابا انا مشران خپل آیات کې درې ترکیب دي دریم با محل نظرین شي محض احتمال بشي حمزه انکاری کا په درې وړو توجیهاتو و عاطفه معطوفن له به مقدر راو باسي لوي شرطيه نو جزا راو باسي په صورت د عقل او د هدایت کې مشر د دلیل تابع دی مجتهد دی وای معنا عقل نشتی نو یو تقلید محمود په صورت عقل او د هدایت کې لا يعقلون لا يهتدون تقليدي مضمون نو مقصود بالانکار استوا د حالتینو ورنه د پلار نیکه د مشرانو خبره منل چې عقل او هدایت ورسره تقلیدی محمود نئ مضمون دویمه توجیه کی ووی حالی معطوفنلی نه با ازاد شي مدخول د حمزه بر او باسی یتبعون باهم حال کونی نو مقصد دا چې که عقل او هدایت ور سره به طریق الاولا تابعداري نه ده پکار لكن التالي باطل فالمقدم مثله مشر دې دلیل ور سره شته خبره اومنه د دیو جن قران کریم کې ابا اسرا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون لګي دا هغه مشران دي چې مخالف تم انزل الله هغه هغه چې د کتاب او د سنت سره موافق نو په هغې د آیات رد نه شي کېدی ګورئ ښه قرطبي دې ځای کې کتل پکار دي مجتهد چې استنباط یې کړی د دلیل نه د مجتهد خبره منل د مجتهد تقلید کول په حقیقت کې تابعداري د دلیل ده د قران په علوم په هي د حدیث په علوم په هي احادیث کې شپږ پنځوس علوم دي په او تقلید کې عرفي فرق دا دی چې اتباع هغه ته ویل کېږي چې دلیل معلوم کی او ورپسې روان شي تقلید دلیل نه معلوم کړي روان دی پکې ورپسې لکه عوام په دې بلادو کې د امام ابو حنیفه په فروعو کې مني عباداتو کې هم معاملاتو کې هم عرض ما کړو چې څوک ائمه ته شرع وي شارعین وي غلطه ده شرح یو سړی کړی ده تفسیر یو سړی کړی ده او ته دا منی دا ناجایز نه دی دې مسلې له زور او شو د افغانستان نه مونږ ته ډیر څه په وراثت کې میلاو دي کافران یو بل سکاری نی امت کی پوت اچول اچول گونگه حلال دی که حرام دی فتنه تاتار با دربنی راشی ایچ بنی اصول امام ابو حنیفه په مناقبو کې ګڼ کتابونه لیکل شوي دي ائمه د دین علی رؤوسنا دا او خبره چې موږ منو نو په حقیقت کې د دلیل منو او دغه وجه ده چې امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې زما قول د کتاب او سنت خلاف په دیوالي وولا قیاس مظهر مثبت نه دی پیغمبر علی السلام په ربا کې شپږ امور ذکر کړی دي تمثيلا فقها او دای تشریح کړی ده مقنن الله تبیین کار د پیغمبر توسی کار د ائمه تنفیذ کار د حکومت چا د امام ابو حنیفه رحمه الله په سر بحث کو نو وی چې ته د هغه منل شوی دا چې دوه حصې علم د هغه سره وی دا څنګه وی کا عبارت ته د سوال او د جواب نه د اصول شاشي وړو کې کتاب غنل نه غواړي پیدای اوس دا بیا خبره ده چې کتاب کې کمزوري ته غورځای د یوې سپګې لپاره چاکن نه سیزنی شعبت د هدایې وی نو ما ورته یو خبر او کړه مې ګوره ته مخکې زمون خبره معلومه کا دا ته چې کوم اعتراضات کوي دا علما او راويستي دي په سر کې چې دیزه کې هدايت نه مسامحه راغلی دا دیزه کې فسبحان الذي لا ينسى امام بخاری کی زعاف شته بخاری کی چا خو موضوعات ویلی نو تب بخاری پریدی غلی شو وی دین نیم سوال دی نیم جواب دی ان دخلت دار فانت طالقون سوال واضح امام ابو حنیفه نیمو جوابونو کې ورسره نور ائمه متفق دي نیمو کې اختلاف ته چرا پرځول نه دي فقر د علماء دیوبند حضرت کشمیری رحمه الله یو ځکه مفتابهی مسلک امام سیب نه نو ما چې کتلي دي د امام ابو حنیفه رحمه الله په مسلک کې داسې اسرار او نکت حکم دي چې په بل کې نه تکبیرات تا ایام تشریق د صاحبینو د نورو ائمو په مسلک دیارلسمې تر مازیګره امام ابو حنیفه د اختر تر مازیګره زمون جماعت کې اختر تر مازیګره موږ جهر کو بل ځای کې نه کیر پینه کو حنیفه رحمه الله روایت دو راغلی دی یو کی راغلی دی چې پیغمبر علی السلام په جهر باندې ویل دي د اختر تر مازیګره پورې دویم کې دي دیار لسمه تر مازیګره مقدم مؤخر نه معلوم چې کوم حدیث مقدم کوم مؤخر دی نو اختر تر مازیګر پوری اتفاقی شو متردد وما تردد بین بدعت و سنت فیترکو پیج لګی دانو چې ته په مجتهد پس رواني ته په حقیقت کې دلیل پس رواني یا من تفسیر کو نو تب په اعتراض کوي چې دا تفسیر د قران ته کو د مشایخ کتابونه مخ کې خپل ملان ملګری اوریدلی وا ویرت نکات دی پکې سورته بقره کې ویزو اوسې اورم او لیکم کاشف الحدیث ته دویم مثال بیا او شفق چې دی په نس دیما ابو حنیفه رحمه الله بیا سپینواله دی حمرت نور خلکو اتفاقی منځو شو د مسخوتن د نور ائمه په دې زوم مسخوتن امام ابو حنیفه رحمه الله تجارو نو قران به ساتل کپڑا به خرصولا زاد دا ځکه ذکر کوم چې د یو امام بدوی ما ټیک ده پنجاب والا محبت محبت زوتی عمل نه کوي جاني پټان جاني او دغه موږ هم نه کوي ښا خپل د شیخ الاسلام کتاب وګوره رفع المنام عن ائمه الاعلام وقفه وړه رساله د ما وختار کړی و نو کله خو یو رد کوي دا غړي براخلی کله په بل رد کوي معصوم یو اغتلی دي عدول صحابه مجتهدینو اجتهاد کړی دی اجتهاد تای په کل کل راغلی دا سند دی لري تا تابعی لري کو چا صحابی لري کو چا پیغمبر لري کو پرویزی پاتې څه شو شالی دلې دې په دې باندې چې جبرئیل امین راغلی دی او پیغمبر علی السلام ته وحی کړی دا انکاری حدیث والا دا لاری سمول دی اموارول دی یهودیت نصرانیت خو ځکه باطلو چې دا غو سند نه فاتحه سند او متن دواړه ذکر کړی دي سند سره یو ورځ تانیدار چوکۍ والا دا غو کاروم دا دی چیرې زمونږ هم سنا څه حفاظت کولی ښا نو چراغ له امام ابو حنیفه په گاون کې دا ټنګ ټکو سمیاری ونیو جیلی کو امام ابو حنیفه رحمه الله صاحب تپوس کی یرا گاونډي زما کش کړپ نه راتل نه جوړ دی خزي ورته وی چې هغه بیګا کانادا بوتلې دي امام ابو حنیفه خپل جامع خپل سورلی شاهانه لباس روان شو گاونډي ازادي چا بادشاہ خبر کړ چې امام د مسلمانانو روان دی دو تیهایی په ټوله دنیا کی اکثریت په فروعو کی د امام ابو حنیفه دی یو خو د بریلیانو حنفیت دی هغه موږ نه منو بری مدینه کې مالګره او جو علماء ته وی دا کافر دین اعوذ بالله مې ته د کمزې فارغ دی وی دا کوړه خټه مې تا کوم د غټو مشرکانو نه سبق ویلې دي مې دا غو په ذریعہ دل تر رسیدلې دا حل په وجه اوس دومره زیات تیز شوی با جوړې مې دومره غیل ونه ده پکار ښه توحید او د سنت خدمت تلمیزی خاص د گنگوهی رحمه الله حسین علی نور الله مقابرهم چې کوم کړی دي د دې نظیر نشتا شیخین ملوین ضیاء او زمانه هما ګڼ شاګردانی اکابرین علما کرام چې چرته ګوري حق پرست هغه به په مسلک امام ابو حنیفه رحمه نو قران ته ویلو دی بدغه سفری دی سورلای نه کوزوي وی اے امام د مسلمانانو صدا سی غټه خبره پیښوا زما گاونډي تاسو په کې راويسته تڼیداري راويس وی د امام سے په گاوند کې ټنګ ټکو کول ځان سره مخکې کینو دا چمیار چې دی دی به چې کله په نشه او مستۍ کې راغی وی ازاعوني و ایفتن ازاعو لیوم کریهه داد سیغرین د بې قدرې سړی نه وم خو خلکو زما قدر نه دی پیژندلی امام سی ورته ما خوستا بې قدري نه ده کړې که نه خو نه کړه که نه وي او توبه یې ویسته علم یو کو صوفی بری مشهور شو سیرت النعمان نن دور کې په دې ګڼ کتابونه لیکل شوي دي هیڅ امام باندې جرح نه ده ښکار ترجیح د مسلک کې دا امام ابو حنیفه یو طالب العلم وي چې شافعي نشته رحمه الله هغه طالب د مدرسې نه وویس په هغه ورځ مدرسه چوټي وه شیخ الاسلام پسې څوک بدی ردی وی سپکی دي چیرې دا د مجسمو نو حافظ ابن قیم پوری شیخ ته پنځیر رحمه الله هغه امام ابو حنیفه رحمه الله یو واقعات وو په ذکر کول د دې آیت دی زنانه راغله امام ابو حنیفه رحمه الله ته وی چې رور می مړ دی زه خو او د هغه په ترکه کې شپږ سوه دیناره دي، ستا شاګرد یو دینار راکوي. مجمله مسله وه اوی زه خوریم وی ګورا د دې سړي داغه به پاتی شول سنګ څلور سوا غو واغستی. تاسو پنځیش خویندی ستا یو رسی یوه دی برخه ده زنانه راغله په اظهار ځای کی نارنج یې ښکاره کړ، یو طرف یې سور و، بل طرف یې ځمکه وه. خړ وې سول یې پرده نشینه وه. مسلې ته یې اشاره وکړه چې اول زما استیحاز و، د وینې رنګ سور و، نو اوس خړ شوی دی. چي په هر فن کتاب لیکلی دی دعوه د اجتهاد یې وکړه چې زه مجتهد یم. علماو د دریو مسلو تپوس ته وکړو چې په دې کې به د یو امام په اصل پسې نه ځي. او جواب براکای درې ورځې کور کې پټ چهارشنبه زیارت جمعه د کنن جمعه جمعه ورځ ده امام وخوت محترم منډه کړه او د خلکو مخ کې چې زه مقلدي کور کمان پټه دی بیا موندا نو دا مو چې زه پنساری ما منګه کوریا خطي تینځخي وړما کشمیر ولیدو ملک آزاد دی چې خلک پکې سوي هغه ټیک دی خو یو صحیح دین بنه بیانای شیخ رحمه الله وی چې د یو سړی سره زما غیر مقلدو دنګرزی اکوړی سره نږدې جوړ تازه مې وکړو چای الله پاک قران کې ویل دي اقیم الصلاه چې وسکا دا چې مې تاسو معنا کوي مې منځو کا پابندۍ سره کومې چا ویل دي جلالین نو مې د جلالین منی هتوغی وستا یو ائمه دي چې هغه خلکو راکیستي دي د سازش تحت انصافي فیصله دا ده دا شارحین دي غلطي به کیږي مجتهد اجتهاد کې خطا شي الله پاک ثواب ورکړي پیغمبر له زور نه د دوه خو ساورې د ځان نه جوړول نه دي پکار ورنه به د کېک فایده څه شو اولو کان آباؤهم لا يعقلون شيئا اگر که دلیل ذکر شو اپ دلیل رد کو تمثيل پیش کړي د اتباع الاب نو د پلارانو د حقیقت نه نو خبر جاهلان مشرانو شرک کړي د جهل د وجي ينعقو په مقصد نه کوي نو د دوی داعی هم په مقصد نه کوي دا صرف تلاوت باندې کوي دا ينعقو کوي بما لا يسمعو با زائد کا دعا او نداء نزدی دعا چغا لری زینی مفسرین وی چې دا تمثیل دی فی دعاء الاسنام په دې اشکال دی چې د تشبیه نه ده صحیح دنګر خوري پس شا را واپس شي اسنام خو د سره اوري نه جواب دا دی چې دا تشبیه فی کل الامور نه ده سمع په جانب د مشبابه کی معتبر ده اوري مشبه کې معتبر نه ده لیکن دا تکلف دی دا زه زمنګا د ټولي دنیا شیخ ماهر د قران او د حدیث هغه به حلقو وی الله تشبیه ورکړي د واعظ د کفارو د داعی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن زید معنا کوي مثل الذين كفروا في دعائهم الآلهة الصنام لکه اوس ما دا دریم وکړه كمثل النعق والمنعوق صلورم قطرب یا بدوح وای دورحا وای سوال کینو په هغه الفاظ وبکې چې ته په پوهېږي په تبي دا معنا کړی دا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم اعاده د تحریمات غیر الله للتاکید او مومنانو ورای مزدار هغه چې درکړي مې دي تاسو ته شکر کوئ د الله ان کنتم ایاه تعبدون کچری تاسو خاص د دې الله بندگی کوونکی یا ایها الذین آمنو إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله دنيازات غير الله بيان نعم. يقنا حرم عليكم حرام كريد د پتا سبنی المیتتا مردارا حلالای نیشی نه اختیارا نه استرارا وینا قد خنزی او هغه شی چې نامزد کړی شي په نوم د غیر الله څوک چې ناچاره مجبور شو نه دی لذت طلب کوونکی طلبګار د مزي مخکیات سره تقابل تضاد کولو من طیبات ما رزقناکم حلالو خلق په ځان منی حرام کړیو دی آیات دیزه کی اول مشهور اشکال چې انما د پاره د بیان د قصر دی محرمات خدا سلور نه دي نو چې ازان خلاص کړی دی چې دا قصر د ما بعد دی په ما قبل دا څلور چیزونه مقصور دی په حرمت نه چې حرمت مقصور دی په دی جواب دی چې دا اشیاء په حرمت پوری خاص دي نه چې حرمت په دو پوری جواب شو خو کمزورې دویم جواب چې دا قصری حقیقی نه دی اضافی په نسبت سره د دو محرماتو وته حرام هغه نه دي چې کوم تاسو په ځان باندې حرام کړی دي بحیره صایبه وما الی ذلک شیخ ته ټنډی رحمه الله ګیره شهګل نه د متن متین په حواله باندې چې انما د پاره د قصر نه دی د پاره د بیان د پختګۍ لتاکی مبالغه مقصود ده معنا پیدا کوي یقینا حرام کړی دا پتا سبنی مرداری لرا ليس الحرام ما حرمتم انما الحرام ما حرم الله قرآن دا مسله څلور ځای ذکر کوي یو دا صورت دویم مائده تین درم انعام 145 سلورم نحل یوصل پنلسم کی اضطراری حلالا ساروی ورغخ تیره سیز دی در سره ما انهار الدم او تا د لری نه پاغي غزار کو دا غي نه وینه توي شو بسم الله دی وی مردارا كل ما اخرج د هغې څټ ته اشاره وکړه چې یاره دې باندې ذبح شرعي نه ده راغلې، ما پرېښوده چې راغی نو بې ډېري راوړي، بېګر به یې هم راوړو، تبلیغ دې هر څه وخواړه، وزګار نه کمزوری هم شو. میناناک سړی دی علاقه پی آباد ده درس قرآن کئی تبلیغ کئی جماعت کی دومره گنئی چی زیگی نه انما حرم علیکم المیتتا خکاری وی دری رزی ولی دا چیز حلال دی تبیدی مون میتتا ذات تکو پاکو فعل شرعی نو آغلی انما حرم علیکم المیتتا اکل المیتتی د مرداری خوراک حرام دی معارف القرآن د مفتی محمد شفیع رحمه الله دی چې یو سړی ګولۍ چاره باندې سیزو ویستو او لاړ اغینا سر ختلیو مردار دی زکه دا خود بارودو په زور باندې چیرول کوي ورنه دا زی شین کوي ودمه دم مسفوح قصاب پسې لاړ شي غوخه راکا ها چې صرف غوخه اخلي نو به یې لکه پسته غوخه راکا قصاب الا ماشاء الله منګور کوم کور ته راتلم پس مې دا پسته په څو خرڅای پتونی ځوړند کړو وی په دومري مې دومره ګران راکه خو دا اوتاله یره وی دا خو ناممکنه ده زبدا کباړ په سو باسم نو لږ چې لاړم وی واپس راوګرځه راوګرځیدم وی دا نیمه واخله یریګم چې د دغنه می اسیزي پیجند مې نه درس په ماکو د عوامو دو سو پوری به کسانو ما ته پته نه و چې په دې کې قصاب هم نه قصاب خانه ته لاړم کور ته راتلم مظهر کې مدرسم ما دا غوخه وتاله به تللو یې راکړه اریان شو مایناز به تول شیخ ناکل ملګری او را سره ویدا درس لرازی نو چې درس لرازی دغه دا مطلب شو مېدا بتلی به به پیسې اخلي ورنه نو په تول می کې واغستا درس کوا د الله د رضا د پاره ولحم الخنزير عرفن په ټولو اطلاق کیږي آیات کریمه کی ترقی د ادنه دو مرداری حلالی یو د وچوبې جرات زمونږ او ستاسو ملک نه دی ادمهی په شکل دی او دریابی حوت دو وینی حلالی اینا توره نو دو دمان حلال وینه مستثنا ولح خنزیر کی هغه شی چې د ستنې په شان دی او د غندلو لپاره امام محمد شیخ ته پنځیر الله به فرمایل المیتتا ذات پاک دی فعل شرعی پی نه راغلی حلالا وینا ذات پاک دی مگر که ساروی دی پاک دی او جز ذات پاک دی لیکن فعل په حرام شو نامزد شو په نوم د غیر الله او هر هغه چیز چې आवाज وکړي شي په غي باندې د پاره د نظر د غیر الله وما اهل به لغیر الله د مفسرینو په دې جمله کې درې اقوال دي او هلا په معنا د ذبیحه به لغیر الله به کی با زائد کا لغیر الله به اسم غیر الله مذبوح مراد ربیع ابن زید ابن جریر کړي ده معنا به داسې شي هغه څوره چې په وخت د ذبح کې د غیر الله نوم په واخیست شي د مشرکین عرب عادتو قران رد په عادت تاغو باندې کوي اول مخاطبین دو او دا مسله اتفاقیه ده چې کم سورې نامزد کړي شي په نوم د غیر الله اتفاقی حرام شیخ مکحول ویلی دی چې کتابی سړی دی حلالای په نوم د غیر الله وکړه سورته مائده وی چې حلال نشابوری پرد کړل چې وطعام الذين اوتوا الكتاب لکم دی آیات سره مقید دی دا ناسخ دا دی شو وما اهل به لغیر الله تقید وکړو نو اوله توجیبا دی د معنا مراد مذبوح شو ما ذبح باسم غیر الله هغه څورې چې په وخت ذبح کې د غیر الله نوم په واغست شي دویمه وما اهل به لغیر الله ذبح لغیر الله د پاره د تقرب د غیر الله نامزد کړی شي د پاره د تقرب د غیر الله د ذبح په وخت کې د الله نوم شي قطاده مجاهد زحاق ابن عباس معنا بتای هغه څوري چې زب حکړې شي د پاره د تقرب د غیر الله اگر چې د غیر الله نوم پینوي ذکر کړي پخوا د والی سواد دورو تاج پوشی به چې کېده نو ساروی به حلالو او کوم زینو کې چې د والی سواد اثرو نو ډیر ظلمونه کړی دي خدا دا چې د دیر د نواب نه دی ډیر خو تعلیم د ډاکټرۍ امن پکې ډیر زیات وو قاتل مجال دی چې چا قتل کړي وي غلای کړي وي خاون بچا قتل کو خزیله به ټوپک ورکو هغه جیل ته زتلیو زیمیم قتلیو خزبانه ویرا پولیس په برابر کړه نخا او دې ته به وی زور کپی سړی سلیوانه او چې قتل وکاو حدود داغي اجرا په ملک راغلا امن براشي اليوم چې قاتل قتل کی مخکی ویزه کړي لاري برابر کړي ډاکه هر څوک نشي کولی سمګلینګ هر څوک نشي کولی اپروچ والا سړی غلاګانی نو دې پورې مې وي چې تاج پوشۍ کې به څاروي حلالې ده د کوستان یو عالم مولانا عبدالحلیم الله دې تقصیرات معاف کی برزخ کې دې قومي سړی او زورورم ننګوري ته راغلی او ما مانځه ته مخ کې کو په کوستانو یې تلاوت کو خلکو ما ته وی د دې څوک مېدا خو دریاب د علوم دی نو څه مساله وکړه چې دا نیازات د غیر الله دي او دا ساروی حرام دي والی سے بوتو قیدی کو قیدو کو قتل وو نو غصه باندې پری دغه کی ګرځیدو چې تاسو کې چې دې ته حرام وای هغه به قران ورته وای به پوهیدو چې کوستان زورور خلق دي اوس کوستانیان ختم شوخه علم پکې هم ختم غیرت هم ختم هر څه ختم صفاجیبه انداز هم کړو نو به وی ستاسو ته ضرورت دی یره وی دا بړستن چې کومه ده دا مې خوښه ده هغه پوه شو چې یره دا ساده خان دی ساده چرته و زبردسته مسله یې کړې وه تاجپوشۍ څاروي د اخترو په ورځ خلک لالي ناوی ساروی حلالی ټیک دا چې په وخت د ضبط کې نوم د الله په یاد دی د غیر الله نه دی چې ضبط کړي شي د پاره د تقرب د غیر الله کاج کوشش وه زمون مشایخ هم په دې قائل دي وما اهل به لغير الله تخصیص او ساروی پوری نشتا هر هغه چیز چې نامزد کړی شي په نوم د ساروی دی نقد دی ما په خپل عموم به کی با په معنا د علا لغیر الله کی لام د تقرب نظر منخته ړومبه تفسیر د دې یو ماته ستوي چې دا خلق ضعیف کړي دي دویم د دینه مراد صرف بیان ده رد کو په عادت ته عربو باندې دریم چې د معنا مراد مذبوحه واخلي نو قطلزی په دې کلام کړی دی اویلی دی چې انجا اوهل را به معنی ذبح گرفتن ویدا نږدې دی تحریف ته اهلال در لغت عرب په معنا د ذکر هیچ هیچ جنه یامده تفسیر عزیزی چې سودس اهلال رفع الصوت پنځم اسم به تر او باسي لکه موږ ویلو چې وما ذبح باسم غیر الله ان د بلاغت نه اوزی تحریف ته نږدې کیږي لنډه خبره دا ده چې وما اهل به لغیر الله چا چې مذبوحه غسته ده نو دا تمثيل دی ښا تخصیص او تفسیر نه دی ښا چې هغه مذبوحه چې حلال کړی شي په نوم د غیر الله ما ذبح باسم غیر الله اعظم التفاسیر صفحه 23 کې د امام شوکانی قول را نقل کړی دی چې یو سړی د نبی علیہ السلام د پاره ساروی حلالي داغه پونم نو د اهل سنت په نس دا کفر دی نو د نور مړو د پاره بسنګ صحیح شي درې ترجمه شوي ونوم د غیر الله علال غیر الله غفاره نوې راجح هر هغه شی نغدي که هر څه چی چې نامزد کړي شي د غیر الله غفاره نظر لغیر الله دری قسم دی معین ګډ دی پیر بابا لدی بوتو اوخ دی بوتو او حلال دی که خاص پنوم د الله خو شکرانه د پیر بابا بل اتفاق حرام ته کافر دا شی مردار خزه د نجودا دویم یو سړی دی هغه منښت کړی دا چې زبا یو ګډوري بوزم ګډ به بوزم پیر بابا له بوزم پنځ پیری په پیر شو توحید والا په پیر شو او هغه ورته وی چې سړیا نکاح دې ماتیږي للمی براوړي توبه وباسه نه دې معین نه دې معین او زه توبه وستا دا غین ورستو یې ګډ واغسته او د الله په نومي اعلان که طلبه او ته وي اخرى غریبانو ته وي اخرى بل اتفاق حلال درین ګډ ژوندې دي عالم ورته مسله وکړه توبه ویسته زین علماء وی کدا ګډ پونم دا الله بنی حلال کی حلال دی لیکن راجح دا دا چې دا حرام قلبی کی خخ بی کی تفسیر عزیزی صفحه 610 د دې زیدلان دی فتاو عزیزیه آ جانور منصوب به آ غیر گشت و خبثی در آ پیدا شو که زیاده از خبث مردار است و خبث در وی سرایت کرد دیگر به نام خداوند حلال نمی شود مانند سگ و خوب د سپی او د خنزیر په شان شو روح د مړي به خوشاله شي عمل به سوال کی ایصال ثواب کی مقصود ترسی په مړي باندې سړی خپل ابي دا غا استاد پسې دی او شي ایصال ثواب کوي ها وما اهل به لغیر الله ذات ټیک دی فعل په حرام راغی او هغه چیز چې نامزد کړی شي ونوم د غیر الله راشه دا مسله شامل کړي ده مجموعه الفتاوی لیکلی دا فتاوی دارالعلوم دیوبند کې شته فتاوا اشرفیه کې شته مظاهر حق کې شته غایت الاوطار کې شته تذکرۃ الابرار 141 بحر الرائق اوس دوی چې تفسیر احمدی د مولا جیون چې بقره منظوره د اولیاء په نوم باندې د حلال او طیبه ده وسبحان الذي لا ينسى مولا جیون شوی دی د دین په ضرورتو نه پوهیږي دی دا په تفسیر احمدی کې درس دی درس دی دونه دی مواهب الرحمن سخرت په دې باندې کړې دي دلته به مخکې دې نورو دریو ځینو کې به رستو دې او هلا بذات غیر الله تنشو متعدی کې دې نو به مخکې کا به په معنا د علا ځکه مقصود الته حرمت وکړه چې غیر الله دی قر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه یو سړی مجبور شو غیر باغ ولا عادین مردار خر پروت دی او د اونو خور مړ شو الله پاک پتی تپوس کوي فمن استر غیر باغ ولا عاد غیر باغ طلبگار د مزی نه د خون نه چیرې په وشیدلې کار کیږي او دې یره وې ټیکټې په کوم غیر باغین مجاهد معنا کوي د حکومت وخت باغی نه مسله دا امام شافعی رحمه الله موسیت هغه ته د رخصت قائل نه دی سړی د دې ځنه منګوري ته زی ډاکیلا باغی امام ابو حنیفه رحمه الله قائل د رخصت فعل د ګناه فمن استر سوک چه ناچار شو غیر بین طلبگار د لذت نه دی د امام شافعی رحمه الله د باغانه د حکومت متی وقت مخالف باغی نه دی حلال شی پروت دی اذن نشتی صراحتن او نه دلالتن دلالتن استاز دی ملګری دی د ملګری په پټی زی او هره کزو یو وګه دو مات کم تانګو وغیره نه دا حکم د حرمت ساقط ته او کنه امام ابو یوسف امام شافعی رحمه الله وی مردار هغه سی مردار ده دلیل ان الله مردار دی خو الله ته بخنو کی زکه مجبور نه ناچار امام ابو حنیفه رحمه الله د ځان د پاره دلی چې په حالت ته مخمسه او د مجبورۍ د ناچارۍ کې د مردارینا حکم د حرمت ارتاو وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما غیر باغین په بل زیاتې نه کوي غیر باغین موړوالی ته ځان نه رسي ولا عادین تجاوز کوونکي د حد نه نه دویم حقدار د مزیونه تجاوز کوونکې د حد نه گزاره بکی غیر باغین د حکومتی وقت نافرمان یقینا حرام ده پتا سمنی مردار او وینا مسفور غوښه د خنزیر، خنزیر او هغه شی چې نامزد کړی شي د غیر الله د پاره سوا د نوم د الله نه وما اهل به لغیر الله پنام زدګی د غیر الله څوک چې مجبور شو غیر زجر د پاره د اهل کتابو یقینا هغه کسان چې پټي هغه چې را لګلې دی الله چې کتاب دی او خپل په دې سره په دنیا کسان نه ډکوي دوی جوړې خپل مگر دورنا خبرې بونه کې دوی سره الله د مهرباني ورځ د قیامت انا وفات کې دوی لرو دوی لرو عذاب درناک دا هغه کسان دي چې غوړه کړی د غلطي په بدل نه هنایت او عذاب په بدل د بخانه کې صبرناک دی پور باندې ذالک دا بان الله زکه چې الله را لګلې د کتاب په حقا یقینا هغه کسان چې اختلاف کوي په کتاب کې خامخا په لا یزکیهم د دنیا او د آخرت دنیا کې عملونه نه قبليږي فما اصبرهم على النار فعل تعجب الله تعجب نه کوي او مونږ ته خي څه عجيبه صبر دی یا بأن الله نزل الكتاب بالحق سچا وإن الذين اختلفوا في الكتاب حل حرمتك لفي شقاق بعيد فخلاف لري دي